لا جرم ان الله يعلم ما يسرون بیا ورته الله وی لا جرم حقا یقینی دا ان الله يعلم یقینا الله تعالی پوهه دی ما يسرون او ما يعلنون پاس باندې دوی پټه یو څه ښکارا کوي انه لا يحب المستكبرين یقینا هغه الله تعالی نه خوښي لوی کوونکي و اذا قيل لهم اوس د دې د لوی یو مثال قران نه انکار څنګه کیدا بل د دې په انکار د قران باندې و اذا قيل لهم کله چې ویل چې دی منکرینو ته ماذا انزل ربکم سشه نازل کرب تاسو نو قالو دی وی اساطیر الاولین قصې د پخوانو دی دا د پخوانو قصې دی الله نه دی نازل کړي دا یو قصه ده لیحملوا اوزارهم الله وی انجام به داروزی چې پور تبکی دی با اوزارهم هغه پیټي د ګناونو خپلو کاملتن پورا یوم القیامت پورا د قیامت باندې خپل بوج خو وفی هو من اوزار الذين او د بوجونو دا کسانو نه یذلونهم چې دوی گمراه کوي بغیر علم بغیر د دلیل نه الا خبردار سا اما یذرون بد هغه چې کوم بوجونه دوی پورته کوي قد مکر الذين من قبلهم اوس تخویف ورکی دنیوي چې خد دا خلق چې دوی منکر دي او دغه دعوت الہکم الہ واحد نه مني او دا خبره کوي چې مونږ ته الله ویلی بس کوي دا مونږ ته جایز کړی دي الله غي ته تخویف ور کوي یقینا مکر کړو آ کسانو من قبلهم چې دوی نه مخکیو او هم دا څه خبره کړی وي فات الله بنيانهم نوراغ الله تعالی بنيانهم من القواعد ابادی دا غوی ته من القواعد د بنیاد نه زما مخالفتم کو فیهم په بار دا وی کی قال الذين اوتوا العلم نو ابو یا کسان اوتوا العلم چې علم ورته ورکړل شوی دی پیغمبران داعیان علما هغه دا خوا ولاړی هغه وی ان الخزي اليوم یقینا پورا رسوایی اليوم نن رضی وسو او پورا بد حالت علی الکافرین په کافرانو دی نن ډیر بد حالت تر کافرو الذين تتوفاهم الملائکه هغه کافران اوس بل تخویب ذکر کوي د حالت ددن کدن یقینا هغه کسان په توفا هم الملائکتو چې هغه وفات کوي غوی لره ملائکه ظالمی انفسهم په داسې حال کې چې ظلم کوونکی په ځانونو خپلو فالقوا السلام نو پیش پکې هغه جوړه اے جوړه به پیش کی جوړه څه مطلب یعنی مطلب خو هغه خپل اعمال به خو غنو مو خو بد عمل نه کړی څه وایو پسې ما کنا وای با مونږ نو نعمل من سو چې مونږ کم بد عمل کړی دا غزوه انعام کې څنګه تیر شو وی چې والله ربنا ما كنا مشرکین قسم په الله موږ شرک نه کړي دې به انکار وکي بلا الله ورته وی ولنا ولنا تا ډیر بد کړی دي ان الله علیم بما کنتم تعملون یقینا الله تعالی په دې پاک اسمان تاسو عمل کولو فدخلوا ابواب جهنم اوس تخویف ته په حالت په احوال چا باندې د جهنم باندې نو داخل شي دروازو د جهنم ته خالدین فیها همیشه به تاسو په جهنم کې فل بئس مست والمتکبرین نو خامخا بد زائد دیره کې دو د متکبر خلقو دغه متکبر خلق به دغه ځای تزي اوس بشارت سو رال الہکم الہ واحد لا الہ الا انا تعالی عما یشرکون دا دعوی منلی نو هغه ته حالت ته وقیل للذین اتقوا او او هر کله چې ویل شي دا ول دا وی صفت بیانې ترغیب دی او هر کله چې ویل شي کسانو ته اتقوا چې تقوا یې کړی دا ما ذا انزل ربکم تاسو رب سنازل کل ګور اول اغین تاسو کو د دې مخ کې تیر شو کنه و اذا قیل لهم ما ذا انزل ربکم او مخ کې تیر شو دی مشرکان ته وی تاسو رب سنازل کل دی بوته وی اساطیر الاولین د تقوانو قصې دي نو چې دوی نه پښتنه وشي نو قالو دوی وای خیره الله ډیر خیر نازل کو ډیر خیر چې کوم دنو نازل شو قران کو ډیر خوند کو چې مونږ وی للذین د پاره دا کسانو احسنو چې نیکی کوي خو عمل کوي په دنیا په دنیا کې حسنات یاد دنیا په دې دنیا کې حسناتن سشر حالتن حسناتن خیسته حالت دی ها ولدار الاخرته او خامخا کور د اخرت چې خیرونه بهتره دی تخفیف او بشارت اخروی ولنعمدار المتقین او خامخا دا منکرین الا ان اگر د دې خبرې تات یوم الملائکتو چراش دي ته ملائکه او یات یا امر ربک یا راش فیصله درف تا په عذاب باندې کذالک فعل الذين من قبلهم دارنګ کار کړو دارنګ کفر کړو آ کسانو چې من قبلهم مخکره دینو نو هغه الله تبا کړ داسې بدین تباشی وما ظلمهم الله الله ظلم نه کړ په دوی باندې ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و دې په ځانونو خپل باندې ظلم کوونکې فاصابهم نو ورسید هغه ته سیئات ما عملو بد سزاګان د هغه عملونو چې دوی کړیو وحاق بهم او راګیر کول دوی له نازل شو په دوی باندې ما هغه عذاب کانو چې دوی به هغه عذاب پورې یستهزئون توقی کوونکې نو دا تر دې پورې څه شو دا اوس زواجر او تخفیفات شو دا یو باب په دې صورت کې ټول ترتیب هم دغه شان چلیږي چې اول به هغه کې دلایل په دې مسله ذکر کړي بیا ورپسې زجرونه او تخفیفونه پوښي او ورته چې منون کې کوم ویری د بشارتونه دا به داسې په دې ابواب کې دا چلیږي کله به کله دا څنګه وي چې یو باب به خالص صرف په تخویف یا په زجر باندې و چلیږي دا په کوم راځي خو به هر دا صورت نقل هغه ترتیب دی چې په دې طرز به چلیږي نو لومبنه باب د دلایلو پاره کې ورته ذکر کړ دولس دلایل تقریبا چې شمار کوي او چې هغه سيزونه په کې شمار کوي چې کوم ذکر کړی دي هغه تقریبا 10 دي دیر غټ چیز نه ذکر کول چې ګوره دا ما پیدا کړی دي نو چې ما دا چیز نه پیدا کول ما دا چیز نه پیدا کول د سره پاره نو پاول کې ورته ټکه کې خو دو خلق السماوات والارض بالحق ما دا حق د پاره حق سره زما بندگی دا حق زما بندگی دا د نور مخلوق بندگی چې ما جایز ګڼلې بیا ما دا مخلوق سره د پاره پیدا کولو دا مخلوق پیدایش ته ما د بندگی د پاره شوی دی نو دا دعوه چې لو شاء الله ما عبدنا من دوني من شيء ولا نحن نحن ولا باونا ولا حرمنا چې دا د الله په اراده د الله په اجازه باندې موږ دا کارونه کوو دا دروغ وای مال دي اجازه نه ورکړي بیا زجر ورکو منکرینو ته په انکار د توحید باندې په انکار د رسالت باندې په انکار د قیامت باندې په دې باندې وته زجرونه ورکړي تخویفات مرته ورکړي دمکای ورکړي او بشارت ورکړي څوک دامنی او دعوه توحید تر دې ځای پورې درې واره تکرار کا تعالی عما یشرکون ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون او درم پیر الہکم الہ واحد اللهم صل